ويل للمصففين مکی صورت دے په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې درې اتیایم نزول کې رسو د سورۃ العنکبوت نشوګ اتیایم داوا د سورۃ ایمان ایمان ته ترغیب ربط نفی د شفاعت قاری مخکې نو دلته ترغیب ورکی ایمان ته ویل للمتصفین حلاکت ته د پار د کم تور کون کولرا تطفیف کم چې لس دړی والی او په نه دړی په لسو خرڅ کې دړی ځان تدری او نه دړی ورکی په یو لس باندې په سړي باندې انسان مواړي لکه د قصاب تل د وخی الذين اغتسامي اذا تعالوا کلشي تلی د خلقونه نو پورا یاري او کله چې تلی دي خلق ته لوخي باندې یا پتلی باندې او وزن یا وزن کوي دی تا پتلی باندې یو سیرو نو کبه ور کوي لکه حدیث کې راځي عمل او قران حجت الله البالغه کی ذکر کوي شاه صاحب عمل قران او سنت سره وتعالى لما خال تو کیف خال ابو بردا بن نیا بخاری حدیث ته اختر روز وا مول نه مخکې قرباني کړې ده راغې وای ګاونډیان مې ده دا د هغه د لپاره خصوصیت وای تعالی د اوس چې ته اجازه نشته وخت نه مخکې نه خصوصیت دا هغه خیرات ری ورځو پوری ممنوع ورسو کې ریا قرض بنا لري الا یظن آیا ګمان نکي دا کسان چې دی و پورته کړی شي ذکر شذونه دا شي کم او زیات سری لیوم عظیم او ورځ د قیامت ته افاغه ورځ باندې یاسی یوم عظیم او ورځ لوی او ورځ چې وبدريږي خلق رب العالمین مخکین کلا داسې نه ده چې خلق څنګه وي قیامت برازي یقینا لیک د بدکارو عمل نامه خاوه خاوی پسې جین کین سجین لاندې طبقه یې جیل سخت دی او سجین په اګه تعالی سره سجین سجین سجن نه جیل خانه لیک دې مرقوم لیکل شوی حلاکت دې په دا ورځ باندې د دروژنو هغه دې دروژن چې درو وي یا دروژن کې ورځ قیامت درو نوې په دې باندې مگر هر هر یو د حد نه تیریدونکو اسیم مشرک کلا چولسه چې په دې باندې آیاتونه زمون نوې دا کسی دې دړم بنو کلا یقینا بل رانا بلکی یقینی خبره ده دا سینه یقینی ده چې څنګه په درون د دی باندې دا وسنه چې دی کولم سړی چې ګناه کوي حدیث کې راځي یو یو ټکی لګي زوی مجرم شي استغفار کې ګناه پریدي سو کې لخلو بل ران علا قلوب حق خبره ده یقینا دیو د خپل رب نه پدا اورز باندې ما لمحجوبون خامخا پردکړې شوی پټکړې شوی وي او بیا به دیو دنکیږي دوزخ ته بیا به ویل شي تداغ دوزخ ته جوړي تاسو په دې باندې درو وایونکي نظر تندای سکوي بشي دی باندې مر رحیق خالص شراب مختوم مهر شوی وي ختام او بوجد دیبا مسکون د مشکو نوی بوجه پیجن په خوا بوجه او سر دی دا به د مشکو وی چې سر دا سندن نه وږي سي سر بیکار شي کنه خبره باندې پیږي بوتل بیکار یې کنه دا د ربړ بوتلې بلد کې خلک امتیاز کوي بډاګان ځان سری هی کټ پات مطلب دا دی چې ابو جای دوره قیمتي د نظر نه وسنګي ډېری به قیمتي الله دې زموږ نصیب وفي ذلك وفريقه فلیتنافس المتنافسون رغبت وکړي رغبت کون کی ککیم پدې کړي او خلق یې د تسلیم شینه نه تسلیم دا یو چینه ده مړیږي په پدې باندې المقربون الله ته نږدې شوی یقینا کسان چې جرم کړو جرم کړو وو دا کسان سره چې ایماندار دي خندیدون کی دنیا کې او کله چې تیر دل په پدې باندې یتغابزون نسترګي ویوالي داسې دا غره کنه ګوره صبر شي کوي او کله به چې تل خپل کور ته نو تل با فقیهین مست سورې سواد با سات کې مو یې خبرې کول کې مؤمنانو پسې او کله چې وې دی ولرا مؤمنان کافرانو سره یزهقون خاندي خندیدون کی وی الله بدل نه پری علل ارائکین فکرسو بی گوری بدیوتا یو بلتا هل سویم الکفار اعلان بوشی آیا بدل ورکړې شو کافرانو ته دا چې دیو کول بدل ورکړې شو